ما دا عرض کولو بیا ځان شروع شو چې څنګه چې اوس مفتی صاحب نه روزګار کنه نو بیا به شیخ ریاض نه روزګار نو اوس په سهل لوبا صورت دی نو زه خو وایم چې کله دا دوره ختم شي جی هفته پورې شروع کیږي چې مطلب منګل ورځ مونږ بود ورځ مونږ مقرر کړ کنه دا غنه با چې کوم هفته راځي به در شروع کی سبا غره مخ کې سبا دا مخ کې بس هغه هفته نه مخ کې کو جمعرات ته او دوی به د بود نه رسو کو جمعرات جمعرات ورځ به شي دا دوره به نو شیال ته ویل شي قبول ہے قبول ہے قبول ہے دجل نو پای چې نه نه غرض مې دارې زه خیره غب لګو غب غب اوس دا میدان دی کنه جی الحمدلله زه دوام دې اجي تعالی تعالی من شرط کې خوستو تا په کې ترمیم وکړو من قابل قبول کو انا مساله بنو جوړه لکه کته سم خامہ خا چې کوم سبا کو بل ورځ کو دا بستا د شکست علامي ولی مان ته پوسو کا چې ته مقصد دار چې وې چې زما په خوخي دی اوشي خامہ خان به خو د اتفاق ناراضي که ته دا رنګ ورکې او تاسو خاندۍ که نه په دې انداز باندې چې لکه دا دوه ورځې او درې ورځې او دې بد لې نه شي کولای او نه شي کولای نو زه هم دا ویلی شم چې ستا مقصد دا دی چې خامخا بد دي که بد نه وي زه نه یم تیار نو داسې نه کېږي وروره ښه او خبرې به دې وبلورو لهذا دوه خبرې مخې ته راغلې ما تاسو ته عذر پیش کړ چې صیب چې دی نو هغه په درس کې دی په اټایس مې درس ختمېږي لس ورځې بعد درس ختمېږي ټیک شوه چې لس ورځې بعد درس ختمېږي نو تبه د دینا هغه شی علی چې تعویل قولن بما لا يرزق قائله نو داغي به ز قائل نیم ستبه یو خبره کې زب یو شی داغي تعبیر کوم لہذا بیا وستا هغه منظور نه داسې بلانجه جوړیږي ټیک شو 28 تاریخ زما د محترم دوره ختميږي ټیک شو لہذا 28 10 ورځې شوي د شوي 15 دین شوي د خیره چې راشي 15 ورځې کې خپل ترتیب برابر کې 15 دین شوي لہذا ستاسو گزارو کې سبا گزارو او تاسو سره نه استا شیخ سره اوس د خیره وخت شته لګي به خپل کار بو کی ابراشي اوس په دې باندې بشي او ته نه د ما د خبره غلط تاثیر ورکې دا به ته نه وي چې لکه تاسو سبا نه کوي نو هدا هدا نه کوي دا خو سم تاسو سبا سره ټیم نه مقرره وي نه کوي دا والا استاد دا تاسو د مشوره وکړئ ته قرآن درس هم د چال د ویل شي دا یو دا یو قبول او ته قرآن درس نه سودا موضوع شړلې وګر خبره باندې کې ته خبره نه کې چپ چپ شه ما زه خبره نه کې یو مې ته پرې راس خاموش خاموش تاسو یو مې کوم کو چا دا قران درس شو دا فنون دي کنه دا خو سي دل نو بکار چې خبره کړې وې کنه د مفتي سره موږ سخت منو دا نرم منو منو ځکه چې به اصول روان دي یو من صبر دا چې کومه مسله باندې موږ دلته لګیا شو یو کنه کومه موضوع دا قران مسله ده کنه بسم الله الرحمن الرحیم شیخ فهیم صاحب خامخا مناظر خو دی کنه اوس خپل شیخ ادا کوي کنه نو ماشاءالله موږ مناظر دی انداز یې داسې دی کنه خامخا گفتگو کوي ګورئ کنه یو کار خیر شروع دی خامخا تاسو بندوي زو په بندم کم دا خبره نشته خو هغه شروع دی دا به اوس موږ ټاکو شیخ صاحب عبدالحمید دوره تفسیر شروع دی جی شیخ صاحب عزت الله تاسو مورئ دوره تفسیر شروع ده پوسټر دی کینم نه کی اوس واتساپ راواړه او فیسبوک راواړه شی شروع دی خامخا هغه بندې ستا غلا نه دی شروع چې ستا نه دی شو ته ګزاره وکړه که نه یو څو ورځې لیټ شه که نه ادب هم د قرآن دی تاسو خبرې مه کوئ صحیح شوه جي خبرې مه کوئ خبرې مه کوه بس ما ورته وویل ته خبرې مه کوه ټیک شو جی هغه شروع دی ولی خامخه بندې درس قران شروع دی ولی خامخه بندې زه یو منټه محترم ان شاء الله الرحمن موږ دا څنګه کوو چې درس شروع دی موږ درس بندو موږ چې درس ختم شي یو ورځ وقفو په دوه ورځ مناظره سور دې شوي 28 باندې ختميږي 28 باندې یو منټ نو 28 باندې 16 شوال راځي 29 او 30 دا تقریبا د منګل ورځ او د جولای مې جون چې د جون اول له ورځ د منګل دا سوم شوال لږ دا چې کوم ویل صحیح ده چې تاسو په خبرو شئ نه غوستا تا بسم الله الرحمن الرحیم سید جی ختمیګه دوره استاو ما جی جی دا د سره مناسب د ټیم خبره جی وقت د مناظره ٹھیک شه جی زمون او جی ټوټل یادو جی صحیح ده جی د دې رز په کمرس چې شروع کیږي نه جی د کرس کې وقت مناظره صبح نه بجو نه تر یوې پورې رای د خپل بیا تاسو خپل لا وکړي بیا د دریو بجو نه پنځو پورې ټیک شي جی مینس کې با وقفه شي موز ډوډۍ وغیرہ چې سي هغه بشي د دې متعلق تاسو خپل رائے پېښ کړئ چې سي نه وسه نه هونه ولا دی ګره چلو جون ته ټایم نشته نو وخت صحیح شو دا زمونږ هم اتفاق دی او که زه داسې وایم بالفرض صبر وکړم که نه مثال نهو بجو نه مونږ لږ مخکې شو اتنې مې شروع کړو او یوه ختمه دولسنې مې ختم کړو لږ به موسم ښي که نه داسې صحیح ده دا اتفاق شو بل وایي مطلب سلو غنټې اول وقفه او دوه غنټې مخکې دا خبر خبر مونږ دا موږ ویډیو بند کړه ویډیو بند کړه پسې بیا نو